دې کې څه قباحت نشته او کله چې د مسبب او د سبب په مابینځ کې تعلق کې خفا وي نو هغه بیا شرعا استعمالول صحیح نه دي هغې کې د شرک اشتباه پیدا کېږي لکه اوس مثال باران کېدل باران کېدل دا یو ستوري ته منسوب کول چې فلانی ستوری وخاته یا فلانی کوس اوس به باران کېږي یا به نه کېږي نو دا دې منځ کې داسې ملازمه دا یو قسم څه ده او سبب او مسبب منځ کی تعلق یو قسم غیر عادی غوندی ده نو په دغسی شیونو کی بیا تعلق نسبت یعنی په داسی شیونو کی بیا د مسبب نسبت سبب ته کول دا د قباحت نه خالی ندی دا یو عامه قاعده ده په شریعت کی دارنګی یو امور عادیه دی او یو امور غیر عادیه دی گوره استعانت من غیر الله دا شرک تا حالانکه ته اوس چې یو بوج نسی پاسولای نو بل ملګری ته وتای کنه چې راشه لږ د بوج ارچیک کا نو بیا خو ته مشرک سلی نه یو امور عادیه وی یو امور غیر عادیه وی په امور غیر په امور عادیو کې یو بل نه امداد طلب کول دې کې قباحت نشتا راشه ما ته اوبر واخلا دا پټویره ما تر چیک کا دا شاید سر سره وکا ما سره ما سره دا کار وکا دا بلډینګ جوړو دا ما سره او خښتې یوسه نو دا یو بل سره استعانت وی کنی نو په دې کې هیڅ قباحت نشته او یو امور غیر عادی وی په هغه کې استعانت من غیر الله بیا دا چې وی شرک وی لکه پیر صاحب ما ته قبر ته ودرې ما ته بچی راکا ما ته دا شی وکړه لکه دا ښځې هلته چېرته بوټی یې ویې خوځوي چې پاڼې ونه وغورځي وایي دونه بچي به دې شي ده ما یوې ته ورتېنه ما بیا خو موسم خزان کې ورسو چې سمې پاڼې تر باندې واچوي ټول بوټای چې دونه زمن به دې پلار نسی یو ښه جی عجیبه ونه نو دغسی امورو کې بیا نسبت دا ټیک خبره نه یی نو دینه دا نه معلومیږي چې اوس دې حدیث منې نه چې دې کې اثر نشته شاه صاحب صفا تصریح کوي او پدی باندې تفسیر کبیر وغیرہ کی تصویر آغلی دا چې وی دی اثر دی دی خو لیکن مقصد دا دا اثر هم خدای پکی ایخای خو نسبت پدی دی غم خوشحالی دی دغه شینو دی آثار تکای نه ځکه چې دا غیر عادی غوندی دی نو دیو نه مقصد دا دی چی دی هغه شرک شایبات چه کیږی پیدا کیږی دا خبره درته کئ اما هیئات الکواکب هر چه هیئات تی کواکب دی فمن تاثیرها ما یکون ضروریا زن تاثیرات تی داسی دی چاغه بدیهی دی که اختلاف السیف والشتاء لکه اختلاف تی سیف و شتاء واخلا و طول النهار و قصره او اوږدوالی دی ورځی واخلا لنډوالی دی ورځی واخلا نو یقینا پدی کی هغه کوكب شمس ایخ په کې تا دخل ده باختلاف احوال الشمس دی دارومدار په اختلاف تی احوالو دی شمس تا وکا اختلاف الجزر والمد لکا اختلاف تی جزر او مد جزر او مد جزر مد اغا اتار اغا تو چراو تو تایی چی کلا دا دریاب چیک شی کلا چی تیخ کتا شی پا دی که احوال بی اختلاف احوال القمر اغا پکی اغا دا دارنگی دا خو مشاهدې سره ثابته شوه چې علویاتو په سفلیاتو کې ځنې آثار بدیهي دي حدیث پیش کئی پدے بانے کنز العمال کی اکیس ہزار چین سو سولہ نمبر حدیث تا احوال القمر وجاء فی الحدیث اذا طلع النجم ارتفعت العاہا چه کله مقصد دا دی چه هغه نجم ثریا ستوری روخیږی نو هغه زالت الافت نو هغه افتونه دی کجورو باندی چه کومه بیماری رادرومی نو هغه بیماری بیا نه په رادرومی نو دی نه معلومه شوه چه دی خامخا په دی کی څه چه ده اثر ده دارنګه دا اطبا دا دوی به بیا داسې ستورو رڼا ته کېدی داسې به وکړي نو یقینا دی خپل په دې کې چې دي خدای پاک څه خپل آثار پیدا کړي دي یعنی بحسب جری العادت یعنی دا عادت الہی پا دی جاری دا چی پا دی کی پیدا کئی دا اثار لکن کون الفقر والغنا والجدب والخصب لیکن کون دی فقر او دی غنا او جدب او خصب یعنی قحط او مقصد دا چی خوشحالی دا شئینا وسائر حوادث البشر او طول حوادث دی بشر بسبب حرکات الکواکب دا خبر چی دا پا سبب دی حرکات دی کواکب دا کندا فمما لم یثبت فی الشرع دا خبره په شریعت کی ثابته نه ده وقد نهی النبی صلی الله علیه وسلم او منع کړی ده حضور صلی الله علیه وسلم عن الخوض فی ذلک خوض نه پدی کی چه پدی شیانو کی تاسو ګوتی ډیری مه وهو او حدیث تا پورا حدیث داسی دا عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من اقتبس شعبتا من النجوم اقتبس شعبتا من السحر وزاد ما زاد چا چی یوه حصه دی علم نجوم زده کړه نو دی یوه حصه دی چا زده کړه دی سحر زده کړه که زیات یې زده کړه زیات سحر یې زده کو نو ګوره په دې کې منې راغلی باب الکهانت مشکات شریف حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو اٹھانوے چار ہزار پانچ سو اٹھانوے نمبر حدیث تباب الکہانت کے دارنګ وشدد فی قول او حضور صلی اللہ علیہ وسلم گورا تشدید کړی دا پدی قول کی دا بل حدیث مبارک تا عن زید ابن خالد الجهنی رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح بالحدیبیہ پا حدیبیہ مقام کی منگ تسہر منز راک علا اثر یا علا اثر یا علا اثر سمائن ورستو دی باران نا کانت من اللیل شپې شوی و باران فلما انصرف اقبل علی الناس کله چی حضور صلی الله علیه وسلم مونځ وکړ مونځ نه فارغ شو خلکو ته یې مخ راواړاوه فقال هل تدرون ماذا قال ربکم تاسو ته پته ده چې تاسو رب ما ته اوس څه حکم وکړ قالوا الله ورسوله اعلم دوی ورته ویل چې خدای خدای رسول به خبر وي قال قال اصبح من عبادي مؤمن بي وکافر چې خدای پاک ما ته اوس دا ویل چې ما بندګانو کې ډېر خلک داسې وي چې او ګرځي چې کله او سحر کئ نو په ما باندې ایمان وی و کافر او مقصد دا دې چه کله چه وی کافر وی اوس دې دې هغه تشریح کئ فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته چوک چه داسی اوائی چه باران وشی نو اوائی چه خدای پاک مونگ باندې فضل وکا رحمت باران ارباندې وکا فذلک مؤمن بی وکافر بالکوکب نو دا پا ما باندې ایمان راوڑ پا کواکب باندې کفر وکا و اما من قال مطیرنا بنوع کذا چی سوک داسی ووایی چی مونږ ته د فلانی ستوری دی ختلو یا د فلانی ستوری دی غروب دی وجه نه په مونږ باران وشو فذلک کافر بی مؤمن بالکوکب نو ده په ما باندې کفر وکړ او په کوکب یې څه راوړ ایمان راوړ خو دا حکم په تهدید باندې یا په اعتقاد حمل ده چی واقعی ده اعتقاد دای چی دا کوکب په ما باران وکړ او یا بیا اسی تشدید او تهدید ده په دې کې شجی وشدد فی قول مترنا بنوع کذا بنوع کذا نوع اطلاق پدی باندې کې یعنی غروب او طلوع دی مقصد دا چې فلانی هغه باندې ستوري باندې دی له وجنه په مونږ باندې دا شی وسو دارنګي شاه صاحب وای چې اوس دینه دا نر معلومیږي چې علویات او سفلیات کې اثر نشته ولا اقول شاه صاحب وایی چه زه دا نه وایم نصت الشریعت چه شریعت نص راغلی ده په دی خبری علی ان الله تعالی لم یجعل فی النجوم خواص چه الله تعالی په نجومو کی څه خواص ندی اچولی دا نه معلومیږی تتولد منها الحوادث چه هغه نه بیا حوادث را پیدا کیږی داسی بواسطة تغیر الهواء المکتنف بالناس چه په تغیر دی هغه هوا سره چه کومه خلقو سره لګیدلی ده محیطه ده په ونحو ذلک لکه ما مثال بیا خارج کی درته پیش کړ وانت خبیر شاه صاحب وایی چی ګوره تا ته پته ده بان نبی علیه الصلاة والسلام نهی عن الکهانة چی حضور صلی الله علیه وسلم د کهانت نه منع کړی ده حدیث مبارک تا عن معاویه بن الحکم رضی الله عنه قال قلت یا رسول الله ورته ویلی چی ای رسول الله امورا کنا نصنعها فی الجاهلیه ځنی داسی کارونه چی مونږ به په جاهلیت کی کول کنا ناتی الکهان مونږ به نجومیانو ته ورتلو قال حضور صلی الله علیه وسلم ورته ویل فلا تاتوا الکهان اوس بیا نجومیانو ته مه ورځو قال قلت كنا نتطير مونږ به بدفعلی حاصلوله چې دا مرغه دا لوار لوته اوس دا کار نکو یا دا سړی په مخ راغی او دا بدبخت اوس زه دې کار پسې نه ځم حضور صلی الله علیه وسلم ته ویل ذلک شیء یجده احدکم فی نفسه چې دې حقیقت کې دا تاسو ته ضرر نه لا نفع نه درکې دا هسې تاسو یو خیال یې چې په خپل ځان کې میندو فلا یصدنکم دا دې تاسو له خپلو کارونو نه منع نه کړي قال قلت ومنا رجال یخطون مونږ کې داسې کسانو چې داسې خطوط په باسل په هغه سره به شیونه معلومول علم خط سره قال حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیل کان نبی من الانبیاء یخط یو نبی دی انبیاء نمخ کی داس تیر شوی یا دانیال یا ادریس علیہ السلام يو خط ؤ چي هغه به دا شی داسي معلوماوه په دا لکيرو او په دغه سره فمن وافق خطه فذاک چا خط چي هغه سره موافق سو نو دا بيا صحيح ده کني بيا صحيح نه ده خو اوس شرعاً په دې کي بيا تشريح کوي محدثين په دې کي شرعاً اوس منع ده ځکه چي دا موهومي ده چي تا خط په هغه لکيرو هغه سره موافق شي کنه به شي نو دې وجه نه دا اوس ممنوع ده په دې سره د شرک دروازې کلاويږي چار هزار پانچ سو بيانوي نمبر حديث ته په باب الکهانت کي دارنګه وهی الاخبار عن الجن د کهانت دا خو اخبار وی دی جن نه وبرئ عن من اتی کاهنا وصدقه او حضور صلی الله علیه وسلم برائت اعلان کړی دی د هغه چا نه چی چوک کاهن ته ورغی او د کاهن تصدیق یې وکړ حدیث مبارک ته دغه مشکات شریف باب الکهانت کی چار ہزار پانچ سو ننانوے نمبر حدیث ته عن ابی هریرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من اتی کاہنا فصدقه بما یقول او اتی امرأته حائضا یا کاهن ته ورغی بیا د هغه تصدیق وکړ بما یقول چې کوم کاهن ورته ویله ده پسې ومنله یا ښځې ته ورغی ښځه حیض حالت کې ده ده ورسره ډنډې ولړلې یا ښځې سره یې په دې بل طرف کې کار کاوه فق او امراته فی دبرها فقد برئ مما انزل علی محمد نو دی دی ایخ شریعت نه مقصد دا دی چی لاس وینځل چی کوم په محمد صلی الله علیه وسلم باندې چه دا نازل شوی دا دارنګ دی ته وګوره نو دی کی دا کفر دا محمول په استحلال دا چی دا شینا حلال گنی یا تهدید او وعید شدید پکی پروت تا دارنګ ثم لما سئل عن حال الکهان بیا چې کله دی کوهانو په بابت کې حضور صلی الله علیه وسلم نه تپوس وسو ما تاسو ته هغه اوږد حدیث ویلی وو، اخبر ان الملائکة تنزل فی العنان، حضور صلی الله علیه وسلم خبر ورکړ چې فرشتې دا هغه تر کوزې شي اسماني دنیا ته، هغه جو ته، فضا ته، فتذکر الامر، بیا یوې خبرې متعلق مذاکره کوي، قضی فی السماء چې په اسمانو کې کومه فیصله شوې، فتسترق الشیاطین السمع، شیاطین ورته غوږ ونیسي، فتوحیه الی الکهان، هغه دې خپلو ارامیانو او نجومیانو ته وغورځوي، فیکذبون معها مئة کذبة، نو هغه سره بیا دو یوه خبره رښتیا یی او سل و نینانوی ورسره دروغ وتړی نو دی نه معلومه شوه چی یوه خو پکی چه وی رښتیا وی خو بیا هم دو خبری ارویدل نه چه راغلی دی منه راغلی ده دا حدیث هم ده لکه ما کوم ته ته ویلا دا حدیث تی چار هزار پانچ سو چورانوی نمبر حدیث ته مشکات شریف کی دغی باب الکهانت کی قتل کړی شوی وو خو دو خو مونږ نه منله نو چی مونږ خبره یی نه منلی دا ده ومو لیدله کنه چی اوس مړ شو نو تاسو داسی مه کو حالانکه دا خو مونږ تاسو کو په عرف کی مونږ ته چی ګوره ما ورته ویل چی په دا شای داسی مه کوه هغه ده اوس پکی مړ شو کنه نو دا ممنوع نه ده خو دی وجه نه ممنوع ده دالته اوس نهی دی دی مس فی نفسه دا خبره ممنوع نه ده تاسو مونږ عام عرف کی دا استعمالو ټول مسلمانان خدا دی وجه نه ممنوع یو بل مصلحت دی وجه نه چی دو بدا دی پر دا کسی کولی چه مونږ ورته له کنه چه حضور صلی الله علیه وسلم سره جنگونو ته مزه داسی پکې مړ بشه هغه د وسی بچی پاته شو اده مړ شو دوخ به پدې سره خلق دی جهاد نه چکول منع کول دی دی مصلحت ته وجنه چو ممنوع راغلی دا نو کله یو شای فی نفسه ممنوع نوی خود څه مصالح دی وجنه چوی ممنوع وی نو فی نفسه دې شینو نه دا نه معلومیږي چی د علویاتو په سفلیاتو کی آثار نشته کیدای شی خدای پاک ددی پاره تاثیرات په دی سفلیاتو کی اچولی وی او نه دا عقیده توحید سره منافی شی ده البته د څه مصالحو په بنیاد باندی خدای پاک د علم نجوم نه علم کهانت نه عراف ته تللو نه عراف چی دا غلاګانی معلوموی فلانا شی دا څه هغه یې جوړ کړي کنه انګړت منګړت غوندې خبرې جوړې کړي خلک خطا کوي دغو شیانو نه حضور صلی الله علیه وسلم چه کړی دا منع کړی دا لن يدخل احدكم الجنة عمله تاسو کې یو کس جنت ته عمل نشي داخله ولای او دې طرف ته خو بیا ټول قرآن احادیث په دې خبرې ډک دي چې دا عمل کو دا به جنت کې تاسو ته فلانه ځای درکړي دا عمل کو دا به فلانه ځای درکړي نو دا چې دا ګوره دې کې منه راغلی ده خو دا منه په دې باندې حمل ده چې تاسو جنت ته حقیقتا د اعمال نشي داخله ولای د اعمال جنت ته دخول دپاره صرف سبب مجازي دي نو ډیر کله ته یو شی نه منع راغلی حالانکه هغه منع د بل مصلحت په بنیاد باندې وی او هغه کی حکم راغلی هغه د بل مصلحت په بنیاد باندې وی دا د مسلم شریف حدیث ته جلد نمبر دو باب لن يدخل احد الجنة بعمله بل بل برحمت الله تعالی په دغ باب کی ذکر کړی دا اصل حدیث دا سدا عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من احد يدخله عمله الجنة چی یو کس داسی نسته چی خپل عمل جنت تا داخل کی فقیل ولا انت یا رسول الله تو دغسی قال ولا انا الا ان یتغمدنی ربی برحمة زه دغسی یم البته چی خدای پاک ما په خپل رحمت کی پټ کی یا خو بله خبره ده دارنګه وقال انما انت رفیق والطبیب الله دا اوږد حدیث ته عن ابی رمسر ته رضی الله تعالی عنه قال اتیت رسول الله صلی الله علیه وسلم مع ابی دی وای چې زه پلار سره حضور صلی الله علیه وسلم ترانه فقال من هذا الذي معك پلار ته می حضور صلی الله علیه وسلم ویل تاسو دا څوک ته قال ابني اشهد به دا ما زوی ده زه په د باندې گواہی کوم چې دا ما زوی ده مختلف پدې کې اشهدو کې خبره ده خو بیا خو د حدیثو تفصیل خو موږ مقصد نه ده قال اما اما انه لا یجنی علیک ولا تجنی علیه ادا یې دې پاره ورته ویلي چې جاهلیت کې به داسې و چې یو بل جنایت په یو بل پسې ته زوی پلار پسې پلار زوی پسې نو حضور صلی الله علیه وسلم خو پوه شي چې د دې مقصد دپاره دا خبره وکړه چې دا ما زوی ده زه په دې ګواهي کوم حضور ورته ویل چې د جنایت په پتا نه ولا تزر وازره وزر اخرى دوال به پتا نه تاول به په ده باندې نه رواه ابو داود والنسائی وزاد فی شرح السنة صاحب مشکات شریف په خپل هغه بل کتاب شرح سنت کې دا پسې زیاتې کړي دي فی اولی قال دخلت مع ابي على رسول الله صلی الله علیه وسلم فرعا ابي الذي بظهر رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور صلی الله علیه وسلم په ملا مبارک باندې چا کوم مهر نبوت هغه د ولید او د پلار طبیب و فقال دعني اعالج الذي بظهرک چی د تا په ملا مبارک باندې کوم هغه دا زخه غوندې ښکاری دی به زه علاج وکړم ده ویل چی که دا چیرته دانه غوندې ده فانی طبیب ځکه چی زه طبیب یم نو حضور صلی الله علیه وسلم ورته ویل انما انت رفیق والله والطبیب الله یا والله الطبیب تو خو رفیق یې یعنی په خلکو نرمی کوې خلکو ته ښه ښه دوایګانې جوړوې رحم پکه او طبیب او اصل معالج په حقیقت کی شفا ورکونخه که خو سوک تا الله تعالی ده حالانکه تاسو مونږ طبیب لفظ دا د عام استعمالو خلقو د پاره کنه استعمال لوی نو دی حدیث کی منع راغلی ده خو دی منع نه اوس دا مقصد نه ده چی مونږ دی استعمالو نه دی حدیث مقصد دا ده چی معالج حقیقی چوک تا الله تعالی ده وبالجمله فالنهی یدور علی مصالح کثیرة حاصل خلاصه دی خبر دا ده چی نهی کله په ډیرو مصالحو باندی بنا یی نو فی نفسه کیدای شی چی د علویاتو دی په سفلیاتو کی آثار وی او دا نهی په نورو مصالحو باندی چه ده بنا ده تاسو په دی خبری پوه شوی او دا دی لپاره شاه صاحب ښه تفصیل وکړ بلکل دا اسباب داسی مطلق هغه ندی ویل پکار کنه خلق ځکه بیا په مونږ طالبانو ملایانو باندی اعتراضونه کوي ولی هلته مشاهدی سره وینی چی دا شی داسی ده نو خو صفا ورته ووایه چی ګوره دا اسباب دی په اسبابو کي الله تعالی تاثیرات ایښي دي البته دا تاثیر چي کله الله تعالی وغواړي چي نه یې ورکوي بیا یې ورنه چکي قبض کړي لکه په فلاني ځای کي وګوره په فلاني ځای کي وګوره په فلاني ځای کي او نور دا اسباب بلکل مهمل ګڼل په پوه شوې دا خو بیا مقصد دا دی چي جبر ده چي بس یو انسان هسي یو کاڼي غوندي ده او دا دنیا خو دارالاسباب ده ځکه خو انسان چه ده مکلف ده انسان ته خدای اختیارات ورکړي دي دې اسبابو ته خدای پاک چه دي تاثیرات ورکړي دي دا به ټول وروسته بیا به باب د تکلیف په دغی باندی چه کئی وروسته بیا دی بنا کئی باب حقیقت الروح سره به دا ډیر اهم ترین بحث ته د روح مسئله آئنده فرصت کی به وایو ان شاء الله. ګرانو او خوږو اوریدونکو او مینوالو که تاسو غواړئ چې دا ښکلی او رنګین کیسه الله راوړی دا پتا یاد لرئ صداي حق کیسټ مرکز دارالعلوم حقانيه اکوړه خټه کېله مجاهد عزر عالم سره ملابي دا کیسټ او همداشان نور کیسټونه د نړۍ د جیدو علماو تقریرونه هر قسم تلاوتونه جهادي ترانې نظمونه نعتونه به تاسو ته په صداي حق کیسټ مرکز کې له مجاهد ورور زرالم سره ملاوي ومن الله توفیق الله الرحمن الرحیم باب حقیقت الروح باب حقیقت الروح دا اوس شاہ صاحب دی روح متعلق پا تفصیلات کئی خو د شاه صاحب تفصیلاتو نه مخکی چی کتاب سره کوم تحقیق مناسبی ایغه نه مخکی به د روح متعلق څه مباحث مونږ وکړو نو بیا به په کتاب کی په مسئلې پوهیدلو کی هم اسانتیا وی او په دی مزید مسائلو کی به نور هم ډیر ګڼ شی فواید وی دا دی ابن قیم صاحب رحمه الله د اخ کتاب دا کتاب الروح نو د اغ جو کوم مسائل په کتاب الروح کی ذکر کړی دی اخو مستقل یو غټ کتاب دا تقریبا سو درې سوه دېرش صفحې کتاب ده، تین سو تیس صفحې ده، خو هغې کې چې کوم مسایل ذکر دي غوټ غوټ هغه به زه درته وکړم، هسې به طور خلاصه د دې ټول تین سو تیس سره صفحو هغه حاصله خلاصه به درته ووایم، نور بیا څوک تفصیلات ګوري په کې د جانبینو دلایل، یو بل باندې ردونه، جوابونه، بیا به کتاب الروح ورته واخلي په هغې کې به ښه مطالعه کړي خو په هغې کې ده ګڼ شی مسایل ذکر کړي دي کتاب الروح کې اولنۍ مسئله دا ده هل تعرف الاموات زیارت الاحیاء وسلامهم ام لا چی د اموات دا مړی دا زیارت تی احیاء او سلام دی دوی دی دی پته دی مړو ته لګی کنه چی ته یو قبر ته ورشی زیارت کای نو دته دا پته لګی کنه چی یو زیارت کونکی اوس تی ما زیارت کئی او ما ته دعاګانی غواړی یا سلام پواچای نو آیا دوته دا پته لګی کنه لګی اولنۍ مسئله آ دا ده نو ټول اهل سنت والجماعت په دې باندې اتفاق کړی ده اکثر فرق اسلامیه په دې خبرې باندې دي په دې مسئلې کې چې ها مړی ته دا پته لګي چې کله يو زيارت کوونکی د مړي زيارت کوي نو د روح ته دا پته لګي يا ته سلام پاچا يې نو دې ته دا پته لګي او په دې کې روايات ګڼ شی دي ډېر ګڼ شی روايات دي پکې هلته بیا تاسو تفصیلا کتلی سو لکه تاسو ویلي دي کومو ملګرو دوره حدیث کی وی یا مشکات شریف ویلی نو احادیثو کی ګڼ شی احادیث تاسو ویلی چی کله مړی نه خلق روان شی نو دی دی هغه کپیو کشاری دا هم چه کئ اوری تاسو قبرستان ته ورسو مسنون طریقی مطابق چه کوم حدیثو کی راغلی بیا سلام په وغورځوو نو ګڼ شی روایات او آثار دی بیانول یې آسان دي هلته یې تاسو خپل کتلای شو ګڼ شی روایات او آثار په دې باندې دي چې دا هغه چې کوم دي اموات دې ته دې زیارت ته احیاء معرفت کیږي او مقصد دا دی چې د دوی سلام دا ورته څه کیږي رسي او پیژني یې دومه مسئله ده دا ذکر کړی ده، هل تتلاقی و تتزاور و تتذاکر ارواح الموتی ام لا، چه ایا دا دی ارواح تی موتی چه دی دی مړو چه کوم ارواح دی مړو ارواح دو خپل مابینس کی ملاقات خپل مابینس کی زیارت خپل مابینس کی مذاکره سره کیږی کنا؟ لکه تاسو مونږ دا د ملګري يو بل سره ميندۍ او مجلسونه او مقصد مذاکره ملاقاتونه کيږي نو ايا د ارواح الاموات هم خپل مابينځ کې ملاقات او زيارت او مقصد دا دی چې يو بل سره مذاکره دا کيږي که نه کيږي نو هغه پاره دا تفصيلات احياء علوم الدين کې شته او په تفسیر کبیر کی هم ګڼ شی بحث ته ویسألونک عن الروح ایغه ماتحت خو بیا ابن قیم صاحب دا ټول شیونه جمع کړی دی یو مستقل کتاب یې په دې باندې لیکلی کتاب الروح نو هغې کې بیا دی لیکي د دې په جواب کې چې اصل کې روح دوه قسمه ده ارواح دوه قسمه دي یو ارواح معذب دي چی کومو ارواحو ته عذاب ورکولی کیږی او یو هغه ارواح تی چی کوم په نعمتونو کی دی تاسو مونږ ارواح تی خدای پاک په نعمتونو کی کی نو چی دا کوم ارواح معذب دی دا خو دی دی عذاب کی مشغولیت تی وجه نه ملاقاتونو ته او زیارتونو ته او یو بل سره مذاکرو ته وزګار نی هغه هر یو په خپل عذاب کی دونه مصروف وی چی بل ته یې ورخیال نه یی لیکن چی کوم داسی دی چی هغه مقصد دا چی په نعمتونو کی دی او مرسل دی کلاو دی محبوس ندی نو ایغو باقاعده ملاقات هم دی ایغو ارواح سره کیگی مذاکره هم کیگی زیارتون هم کیگی لکه دی اهل دنیا کی با چی چرنگ دو ملاقاتون سره کیدل او هر روح سره دی خپل رفیق وی چا د ده عمل غوندې عملې وي نو هغ روح سره بیا ډېر ملاقاتونه کېږي چې یو عمل وال لکه مجاهدینو ارواحو خپل مابینځ کې یو بل سره هغه کېږي چې مقصد دا ده چې علماء یې او تدریسان یې سره کړي نو یو بل سره بیا هغه مدرسینو مدرسینو مبلغینو مبلغینو دارنګې مقصد دا ده چې هغه هم جنس عمل وال سره بیا ډېر ملاقاتونه مذاکرې زیارتونه او دا کیسې دا سره کېږي او دی حضور صلی الله علیه وسلم روح په بابت کې را درومي چې فی رفیق الاعلی او دا معیت دا ثابت تا په دې دنیا کې هم په دار برزخ کې هم او په دار جزا کې هم یقینا هم جنس هم جنس طرف ته چوي مایل وي او ملاقاتونه او دا شینوي او دی دی حدیث مبارک مقصد هم دادا والمرء مع من احب دوی چی سړی به هغه چا سره وی چې چا سره چې وی محبت وی یعنی په دې دوور ثلاثه او کې په دار دنیا کې هم هر سړی یو سره ګرځي چې چا سره محبت وی ارواح سره قریب وی او په دار برزخ کې هم او په دار آخرت کې هم دا دوما مسئله دکړی دا دی پر بیا گن شای روایتون راوستی دی دنیا بحث پکڑی دا گن شای احادیث آثار آغا پدی کی ذکر کری دریم مسئلہ دا دا هل تطلاق ارواح الاحیاء و ارواح الاموات املا چی د ارواح تی ام احیاء او ارواح تی اموات دی خپل مابینس کی ملاقات دا سره ممکن ده کنا چی مثال هغه مړو وال ارواح او تا وال روح خپل مابینس کی سره وکی ملاقات وکی نو دی پارا علت ابن قیم صاحب لکلی چی دی ادلہ اکثر دی د دې نه شواهد دی دې مسئلې او ادله دی دې مسئلې اکثر دی د دې نه چې آ شمار کړای سی صرف الله تعالی یې شمار کولای سی خو حس او واقع آ اعدل دی شهودو د په دې خبرې باندې چې د ارواح تی احیا او د اموات چې دی د خپل مابینس کې ملاقات سره شي او خو دا داسی لکه یوه رسۍ چی وی هلته هغه ورسره پاتی وی تعلق نو په دغه وخت باندې بیا که خدای پاک وغواړي چې دا دی بس د روح دی قبض سی خو هلته ونیسی که وغواړي چې نه بیا دی د ژوندای نو بیا چې کله پاسی هغه روح بیا ورته چکی واپس کی نو په دغه وخت کې د ارواح دی مؤمن د ارواح دی احیاء او ارواح دی هغه امواتو په دې ټیم کې څه سره شي ملاقات سره شي ډیر کله ته مقصد دا دی چې تاسو بیا هغه خوب کې مقصد هغه وینو خپل خپلوان هغه مړي دا هغه ارواحو چې وي سره ملاقات وي بل څلرمه مسله دا ده ان الروح هل تموت ام الموت للبدن وحده چی روح بانی موت واقع کیگی که موت صرف بدن د پاره وي دغه بدن مړیږي نو څلورمې مسئلې کې ددې خبرې بیان ده چې ایا روح باندې موت واقع کیږي که نه که موت صرف په بدن باندې واقع کیږي په دې کې خلکو اختلاف کړی ده یوه طائفه په دې باندې ده چې آوائی تموت الروح وتذوق الموت چې دا روح هم مړیږي او موت سکی ولی ځکه چې دوی لانها نفس چې دا روح دا نفس تا وروسته به په اخیر د مسلو کې بیا درته بیانوم چې روح او نفس او حیات دا درې واړه یو دي که دې کې څه ده فرق تا دا به وروسته اخرنۍ مسله چې روح او نفس او حیات آیا دا درې واړه یو دي که دې کې څه ده فرق تا دی تفصیل به اخیرنۍ مسئلې کی رادرومی خو به هر حال دور قدر به یاد ساتو چی یو طائفه دا وای چی روح باندې موت جاری کیږي او روح موت چکی ځکه چې دا روح دا نفس تا او وکل نفس ذائقه الموت لہذا دا روح هم ذائقه الموت تا ادو وای چې ګڼ شای ادله په دې خبره باندې قائم دي لکه الله تعالی فرمائی کل من علیها فان ویبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام نو دا روح باندې به هم فنا را درومی بیا اللہ تعالی وائی کل شیء حالک الا وجہ او دو وائی نو دو تفسیر کئی چی دا موت اولی دا خو دا مشهود دا چی دا بدن دی پارا دا اغا بل موت با چا دی پارا ئی آ با روح دی پارا ئی بہر حال یو فرقہ پا دی باندی دا چی دا روح باندی موت جاری کیگی او روح موت سکی او دی دی گن شای دلائل دی علت بیا تاسو کتاب الروح کی کتلائی شو ما خو اسی مشت نمونہ خرواری در تا یو دوا عرض کرو لیکن محققین په دې باندې دي چې نه د ارواح لا تموت الارواح ارواح نه مړیږي فانها خلقت للبقاء ارواح دا بقا دی پاره پیدا شوی دی اموت په چا باندې جاری کیږي په ابدانو باندې جاری کیږي او په دې خبره باندې دی دو په دې مذهب باندې سیو دونو گن شای احادیث مبارکہ آ په دې باندې څه کئ دلالت کئ او ګڼ شئ آیاتونه آ هم په دې باندې څه کئ دلالت کئ چه دا روح دا مړیږی نه بلکه روح دې پاره بقا چه دا حاصله ده لکه لا تحسبن الذین قتلوا دارنګی هغه احادیث چه هغه په دې باندې دلالت کئ چه نعیم دی ارواح او په عذابونو دی ارواح باندې په دوام او په دې خبرې باندې دلالت کوي نو دا ټول دو پاره دلائل دي چی موت دا په روح باندې نه واقع کیږي موت په بدن باندې واقع کیږي لیکن ابن قیم صاحب دی دی په مابینس کی محاکمه کړی ده او دی وی چی فیصله دا ده چی موت النفوس نه